موبایل نمبر 03015710124 قال ابراهيم عليه السلام افتعبدون ايت تاسو عبادت کوئ من دون الله سوا د الله نه ما دا غچاله انفاقم چې فائدہ نه درکې تاسو تاسو دی وی زری ولا یزرکم ناغي خو په مناظره کې پیل شو نو د زور نه کار اخلو نو چې چا زور دا کوي نه د زور نه کار اخلو بادشاہت او اقتدار قال وی اغي حرقو او سي زید لرا وی سي زید وانصرو مضبوط شي الہتکم په خپل مدګارانو ان کنتم فاعلین کچره تاسو کون کړه دې کار که تاسو له کار کوونکی یې او دل سزا ورکوي اورل تیار کړي نو د ابراهیم علی السلام هغه خو اول طبقات ابن سعد لیکي چې وکاله کېد کو وکاله داغه نه پس بیا وی مسلې نه رستو کېږي هغه وینا نو بیا ول د اور پروګرام تیار کو نو دا غینه هراسه راوسته او ټال غونته یو چې کم نه جوړ کو هغه له چل نه ورته نو د ابراهیم علی السلام پلار آزر وته چلو خو دا زوخه چې زد کرا شو دنیا پرسی نو بیا د اولاد او پیغمبر د هم خیال نسات نو طریقې ورته خو چې داسې داسې بکوي تاله جوړ کو او پاغه ټال کې چې کم نه هغه کینو نو لومبه رسې ازر چې کم نه هغه شلوله لاري او بل نمرود نیولې و ټال چې کله هغه شو نو آلته کې ابراهيم عليه السلام د اور مینست لړ او دومره تیز اورو چې د پاسه بره مرغې نشه تیرې دی کله چې اور سول شو اور دب شو سرور کې جوړ شوی نه خلک راوته نمرودم بادشاہ چې تماشه وکي چې اوس خو باندې یا خبرې ایری شوی و ابراهيم عليه السلام د اور مینس کې سروټ کو کې ناشته او پلاس کې د انګور غونچا کو د انګور غونچا کې لاس کو نمرو چې کله دا نظاره ولیدله نه ابراهيم عليه السلام هغه ته چا بچ کړی وی خپل رب او چې کله ورته تا نو دا الفاظ ویلو حسبي الله نعم المولا ونعم النصير مال الله کافره ډیر غره مددگار دی ډیر غره مددگار او ناصر دی د الفاظ ویلو بعض نور سال پاز وی فانر کافی ښا چې ابراهيم عليه السلام یې سره سوال کوم وی جبريل امين ولا راغ چې الله نه سوال کوي نه زما په حال باندې الله پر رسول ته سوال کوم نه انبياء عليهم السلام ګورن هر ځای کې سوال کړي کا اولاد غوښتل نو مولې الله نه لیدو چې الله ولا اولاد ورکی ونه سوال کوي ابراهيم عليه السلام زکریا عليه السلام بل پیغمبر هر حاجت کې دینه چې زما پال حال باندې الله پوره او سوال نکوم نه حسبی الله نعم المولا و نعم النصير الفاظ ویلو او چې کله ورته هغه پروت دی او نمرود لیدو نو نمرود وی زماز لغواړي چې ستا درب په نوم باندې واغان لاله کړ نو وی سلور سو واغانې هغه لاله کړی واسو د خره پارو الړي هغه مشرک هغه نه قبلې دي اسی ویني توې کړې په دې وجه باندې نه دې چې الله هغه ته اشاره کوي قلنا او منګا یا نارو ای اورا کو نیشا بردن یخ یخش مفسرین لیکي په دغه روز باندې د ټوله دنیا اور چې کم نه یخ شو د ټوله دنیا او داسې یې خېدنه چې زما بنده خراب کړي سلاما سلامتی ورکون کې علی ابراهیم ابراهیم علی السلام ته چې هغه روغ سلامتی چې نه ګرم وي او نه ډېر چې کم نه یخ وارادو به او د اراده وکړه غسره کېدن نه چل کولو فجعلناهم الاخسرین پس وی ګر وګرځول منګه غي تاوانیان الله وی تاوانیانا منګو ګرځول ونجیناه بچک من اغا ولوتن اولوت علی السلام ال الارض التي اغز مکه تا بارکنا چې برکت چول من غافیا پاره کې للعالمین د پاره خلکو شام ووهبنا له اور کمنګا تا اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام نافلا سی وای نو سی وکلن دا ټول جاننا ګرځول منګه صالحین نیکان وجعلناهم او ګرځول مونږ دی ائمتن مشران حدونا چې روانو به امرنا په حکم زمون باندې یعنی زمون په حکم باندې الار هغه خوله و اوحینا وحی وکړم الیم دیتا فعل الخيرات د کول د نیکو و اقام الصلاه یدرس کول د منځو و ایتاء زکات او د ور کول د زکات وکانو لنا عابدین او دې زمونږه تابعدار وادخلناه او داخل کړو موږ هغه فی رحمتنا په خپل مهربانه کې انه بشک د من الصالحین و د نیکانو نه و نوح او نوح علی السلام اذن ادا من قبل فریاد کو مخکره دینا علی ما ته فریاد کو فاستجبنا له نو قبول کومګه سوال داو فنجیناو نو بچ کومګه هغه او اهله او تابعدار داغه من الکرب العظیم دا مصیبت لوینه ځکه دا واقعات مخکې تیر شوي دي وانا سرنا او امداد کومه غداغه من القوم الذين دا قوم آکسانونا کذبو چې درو جن کول به آیاتنا حکمونه زمون انهم بشک دی کان او دی قوم سوین یو قوم ناکارا فاغرقناهم فغرق من غدی اجمعین ټول وداودا او داود علیہ السلام و سلیمان سلیمان علیہ السلام از یحکمان په کوم وخت چې فیصله کولا فل حرس په بار د یو فصل کې از نفشت په کوم وخت چې ګډې شوی فيه فيه هغه پټی تا غنمل قوم ګډې دی یو قوم وکنا ومنګه له حکمهم فیصله داغي تا شاهدین حاضر ففهمناها نو پوی ور کړو منګه سليمان سليمان عليه السلام ته وکلن دا ټول آتینا ورکړو مونږه حکمن پویا او علم او نبوت او دی جوی ففهمنا سليمان مونږه سليمان السلام ته پویا ورکړو یا دغه وخت کې مونږه پویا ورکړه سليمان السلام ته دغه فیصله داود علیہ السلام له فیصله راغلی و نو د یو کس بيزي یا غړي د چا فصل ته تللی وي مالک پر هغه تا زما فصل خراب کړی دی هغه ما نه خو دغه څه درلې خیر هغه جګړه راغله داوود علی السلام له داوود علی السلام فیصله وکړه چې دا فصل والا بغړی والی دار د شو ته فصل والا سليمان عليه السلام حاضر هغه مولالو داوود عليه السلام زو وی فیصله داسو شوی او سليمان عليه السلام وی کچره فیصله داسو شنه څنګه به داوود عليه السلام ته وی پلار ته وی وی څنګه وی کچره داسو شي چې دا غړې د فصل والا لور کې او فصل والا غړې ورکا سو وخت پوري نه چې کله فصل خپل ځای تراشي نه تر هغه پورې بعد دا فصل والا د غړو نه پیدا خلی پیبت اخلي او دا فصل دا غړو والا به دا فصل ساتي نه چې خپل ځای ترورسي نه دی خپل غړو والی او خپل فصل والی داود علیہ السلام یو سیدا ټیک ده نو فیصله پاغه شو دې ته فیصله احسانن وي استحسانن په دې وجه باندې دین دا مسله راوته کچر یو قاضي یو فیصله کړي او بل قاضي غراغه او داغه نه عمده او بهتر فیصله هغه وکړه نو هغه لومبه فیصله ماته دي شي هغه څخه خرج نشته په دې وجه باندې لته سینا کوم چې بچ کی تاسو من باز کوم د جګړې تاسو نه زغری به جوړولې داوود علی السلام فهل انتم شاکرون پس آیا تاسو شوي شکر گزار او کنه ان شکر گزار شي ول سليمان الري وسخرنا کلام کې عصب وسخرنا سليمان الري او تابع کړه مونږه سليمان السلام د پاره هوا عاصفتن تیزا تجری روان بوا بی امره په حکم د الله باندې ال الارض التي ازمکتا بارکنا فیها چې برکت چول منګه پاکه کې وکنا ومنګه بكل شيء فارس باندې عالمین پویا د سليمان عليه السلام ګرمه موسم کې په افغانستان ته راتو او د جمی موسم کې استخور ته به تاغه ګرمو دا شنور علاقه ګرځیده با تخ او سره خپل فوج پیریان مارغان دا بو سره ناس ومن الشیاطین او بعض شیطانانو نا مناسو کو یغوسونا چې غپې به والي له در پاره ويعملون کار به کو عملا کار دون ذلک علا وردینا د غپون علاوه سو آباده به پکول آباده دا به پکول وکنا ومنګا لهم دی لرا حافظین حفاظت کوونکی و ایوب او ایوب علی السلام اسنا دا ربو په کوم وخت کې چې فریاد وکړ خپل تا انی بشک ماتا مسنی شیت مسنی زرو را رسیدلې تکلیف څه مطلب ایوب علی السلام باندې بیمار راغلی و نو باز وی چیرې د ایوب علی السلام بدن کې چنجي شو آی چې کم چنجي و پریوتن یا به راوغسته بدن کې بیا کې خود چې ستا روزي الله زما بدن کې مقرر کړی ده نو ولې بل څه کې نو روزي د انبیاء علیهم السلام ابدان کې حالان کې دا سینره بلکې کچری داوی نو منګړت او دروغ ورتب او یابس انبیاء علیهم السلام له الله داسې نفرتی بیماری نه ور کوي چې څوک دا غینه نفرت کوي بلکې داغه بدن هغه یو دانه شی وو او بدن کې ورم غون ته پړسو بغیر سر راغلو او چې کله الله ته سوال کو نو هغه بیماری الله ته لری کړله ورسته هم دا واقع د ایوب علی السلام چې کم دین راشي په دې وجه باندې نور دانو چې بدن نعوذ بالله من ذالک خاشو بدن کې وی چنجي شو دا دروغ د ټول دا رنګي یو سړیو داغنم ایوب نومو بیمارو ناغه یا خدای پاکا ما جوړ کې ذکر هغه ایو پیغمبر نه مګورې یا خدای مال صحت راکې ما نه دا مرض لري اګور ایوب علی السلام پیغمبر یا الله مال صحت راکې حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده وی فرمایل یو سړیو دا غنم جلال الدین نو بیمار سخت ډاکټرانو واپس کو چې دای نه جوړیږي وې سای وې کوړته چراړو خلک خپره کورواله چې وې نن دو که سبا ده بس مري وې چې شپه شو نو دیوی ز پروتم کاټ کی وی الله ته مسوال کو چې یا الله زم ستا یو بنده ما ایوب علی السلام هم ستا بندو نو چې هغه ته سوال کو فریاد کو نو سوال قبول کو داغه او صحت ته ورکنه یا الله زخم ستا بندم نه مالم صحت راکې کن وی جړا او فریاد چې کم نه نه شروع وی دې کې املا کې مې دردونه غونت شو وی چې کله داسې مې پزان په ډډاړو مې په ډډه وړې ده وی بیا مې چې ارته کوشش وکړ چې کیونه کاټ کې نه وی چې زور مې کوي کاټ کې کیناستم بیا مې ارته کته کوشه وی چې کته خپې را ځوړند کوي او ګرځي دم غولي کی اده کې جوړې نفل مې شپې وکړلو الله تم شکریا د الله دا کړل وی چې سار شوی خلکو چې اخو بسار مړی اعلان وکيږي وی سار د جمعه ته لړم وی جمعه ته خلک ما ته ګوري چې دا جلال الدین نه کدا سوک دی دی خو مړ کېدو وی ما ته خلکو تاسو کو چې دا څنګه چلو شي وی مې را چپ شه بس وی هغه اخر وی واقع مته بیان کړ مطلب دا بیماری در باندې رااله نو الله ته پریوزه دا نه چې ته درګه ته پریوزه تسلیو پیر من جوړ ته پریوزه بلکې الله ته پریوزه وی الله ستا باندې ما مال صحت راکې الله تعالی غواړم که زمانه ته نی مقرر الله ما جوړ کی نه الله وی ما دا سوال قبول کو هغه مصیبت می تل رک رحمتا من عندنا دا رحمتو طرف زمنګنا و ذکر او یاداشته للعابدین یا نصیحت ته للعابدین د پاره د تابعدارو و چې څوک د الله تابعداري دا نصیحت ول کافر دا ول کافر او ګوریو بل اسلام هغه ته ذوالکفل وای باز وی دیر چې علی قرض ذمہ دار شو او قرض باندې ورکړنو دی ذمہ دار ګرځیدلو ذوالکفل ورته ځکه وای الله وذالکفل او ذوالکفل خاوند ذمہ واره د علی علیہ السلام خلیفہ یا حزقیل علیه السلام داغه لقب بهرحال هو قرآن وی وزل کفلی خاوند زمواره کلن دا ټول من الصابرین او دا صبر کون کنه وادخلناهم او داخل کړو موږ دی فی رحمتنا په خپل مهربانه کې انهم بشکدی من الصالحین و د نیکانو نه انبیا خو یې نیکان دا خپکیدل د یونس علی السلام د قوم نه د الله د رضا وو د الله د رضا د پاره خپل صدقه نه فزننا نو خیال لا غداغو الله نقدر علیه چې موږ با تنګیران اول په د باندې امتحان باران اول په د باندې ظلمه په معنا د زیر کمی ښه دا نه چې ته زیاتې وای یا ظلم وای او دې ځکه قدر یې راوړو نه دا د قدر یعنی د قدرت نه نه ری دا د قدر نه تنګې نه دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تا اراغه صحابي وتویر زخو د دې آیت په مطلب پونه شوم چې یونس علی السلام څنګه وی چې ما باندې با الله طاقت نه لري هغه نه نه دار قدرت نه لري دا قدر نه لري تانګي او تکلیف او امتحان ته نه مراد دی د یونس علی السلام د مې په ګډه کې او فریاد چاته کوي چغه چاته وي الله ته وي سی وی الله الها چې نشتره بلغي به امداد کون کې الا انت سواستانا سبحانك پاک پاک زاستار شریکانو نه الله ستا ذات شریکانو نه پاک دی او د دعا لپاره شریعت او هغه د یونس علی السلام هغه کافری درې شته پکې دا یو دا دی چې ته ځان محتاج غنړي او زکریا علی السلام اسنا دا ربه په کوم وخت کې چې فریاد کول خپل ته رب ای رب زما هبا بعض پکې وی په سوال پويږي تاسو وی چاله جواب ورزي چې قبر دې پکې مړ دې نه قبرم ګرځي مړم ګرځي دې تاسو غډه کوسلی وي چې چاله سور دي نه کنه په خوا یو دوه کسانو مشرانو زمونږ دی کلی کې ناغي بناست ناغي په خوا نور سنو هو کسی کتاره او ټپې به وي دغه به وي نه چا و سره خلاص شو دغه نه بیا په یو بل راکې خو دی یسه و سرونه بیا نه په یو بل بیا راکې خو دی دا سوردینه په یو بل راکې دام څه خبره ده وی دا سری وی دا ټک دا وی دا یونس علی السلام مې وی دا قبر دی او دې پکې دا غره مړ دی او ګرځي پکې سړی خو دام خلک اوري ناس ته غیتاو لانی داوي په دې باندې وخت پاس کی په دې ټوکو ټکاله باندې وسړی د دین نه ټوکی جوړ کړی اوار چا چې کم نه بس دا غل اګول دی جو خلی پکې ور کړی دا ارسی کپ کې وي نو الله وی زکریا علی السلام واصلحنا له درسته کمن هغه لرا زوجا بیبی داغه ان د اولاد قابل ما وګرځولا انهم بشک دی کانو دی یسارعونا جلتی کون کی فی الخیرات په کار د دین کې دین کار کې تلوار کوونکو او خیرات ته منډه والي خیرات کې تلوار کوونکو نساله وای فی الخیرات په دین د کار کې په مسله توحید کې ويدعوننا نه دې ځکه کلام چې کم نه حذف دی وجعلناها آیتا وجعلنا وابنها آیتا للعالمین کلام بیا داسې جوړیږي او کداغه نه حذف نه روباسي نه دې ته بیا اندماج وي دار قران کریمه طریقه را دې ته اعجاز د قران وي اعجاز القران مجاز فی القران هغه دا دی چې کله کله واحد وروړي مراد ته تسنیه کله کله چې کم دینو تسنیه وروړي مراد ته واحد دا دې ځکه واحد راول نه مراد ته تسنیه راخه چې دواړه مریم علی السلام او زید هغه نشانه د پاره د خلکو ان هذه بشکا امتکم دا دین استاسو امتا واحده دین یو دی و د انبیاء علیهم السلام د ټولو مسله توحید هغه یو وانا ربکم او زر استاسې ما فعبدون عبادتو کې خاص زما وتقطعوا نجدا کدي امرهم دین خپل بینام په خپل مینس کې ټوکړي ټوکړي یو ګرځو کل الینا کلن دا ټول الینا مونږ ته راجعون واپس کیږي با يهود ځان له دین جوړ کو عیسایانو ځان له دین جوړ کو مشرکان ځان له دین جوړ کو فمن يعمل پس چا چې عمل کوي من الصالحات نیک وهو مؤمن او د یقین کون کې فلا کفرانا پس نه وي به قدر له سعیه د کوشش ددا و دنیا کې مهنت کو الله دې پر بدله ورکو ها دا واجب دی علی قريتين په یو خارې باندې یا لازم کړی دی منګه په یو خارې باندې اهلکن اون نو واپس کیږي څه مطلب منګه لازم کړی دی چې کم کم هلاک منګه نو بیا غي دنیا ته لا رجعون واپس ناراضي دنیا ته واپس ناراضي چې موږ تبا کړی دی نو بس بیا دنیا ته واپس نه دی راغلی یا دویم معنا حرامن ناممکن دی علا قریتین په یو خارې باندې علا قریتین په خارې باندې اهلکنا چې هلاک من اغیلرا انهم چې بشکدی لا رجعون واپس پنه شي الله تا نه نه خامخا واپس کیږي خامخا الله تبا واپس کی د دې ګمان سره چې موږ به الله ته واپس نشو نه نه خامخا واپس کیږي الله ته یا دریم و حرامن او ناممکن دی ایمان تراتلل چې موږ هلاکو چې به ایمان له دنیا نه لړ شي نو بیا نشرات له ایمان ته چې موږ هلاکو نو ایمان ته بسنګ بیا واپس را دي انهم بشک دی لا يرجعون نشي واپس کې دی ایمان ته ایمان ته واپس کې دی نشي ځکه ایمان خو دنیا کې روللو او دنیا کې په الله هلاکت رولېګو نو تبو برباد شي په دې وجه باندې حتا تر دې پورې حتا ځان له کلام دی حتا خبر دادا اذا فتحت کله چې پرانسته چې یاجوج او ماجوج یاجوج ماجوج مخکې دا غي منګه ذکر کړو وهم ادي من کل حدبن د هر چت زینا ینسلون منډه بوي راخلاص پي ماش میږي مچان میدا سه بډیر شي وقت رب الوعد الحق نږدې شي به اغلز قیامت انکم بشک تاسو وما اسوک تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله سوا د الله نه حسب جهنم خشاک د جهنم دی انتم لها واردون یې به تاسو هغه لرا تیرودون کې او په دغه جهنم باندې تاسو تیرېدلې لو کان هؤلاء کچروي دا پیران الہتن مدګاران ما وردوها دی بنو تیر شي پاغه باندې تاسو وای عبادت کوونکې به جهنم ته ځي نه چرچا عبادت شوی دی نه غیبم ځي نه الله دا غي بار کې دا حکم راولګ چې نه واغی ته نیک بختیار وړاندې شوی را غي له خمانه بوت پر کړي یا غنیکان خلق اولیاء کرام غیب ولزي او دا چې چې عبادت کړي دا غي د عبادت په سبب به جهنم ته ځي لا يسمعون نابوردي حسيسها قران عام بیان چې کم دی نه کوي دا چې د ازمه کې اسمان به الله راغون کی لکه څنګه چې هغه منشي خپل حساب کتاب هغه کافی هغه راغون کی دا چې به الله د ارس راغون کی کما بدانا لکه څنګه چې پیدا کړی زمونږه اول خلقین پاول پیرا کې نعیده دوباره به ژوند کو دی لره بندگان نیکان او دی امت ته اشاره ده دی امت ته اشاره ده چې دا خلک با وروسته چې کمونو خلافت او مشری د ځمکه دا بدی ته ملاویږي لکه وروسته سورته نور کې او بیا راشي ان ان فی هذا بشکا په دې قران کې لبلاغن خامخا نصیحت دی لقوم عابدین لپاره دا قوم چې تابعدار وي وما ارسلناک تاسو ته ما خبر درکو په خبردار سره غلا سوا چې برابر دی تاسو ته ما په برابر باندې خبر درکو اوس تاسو منئ او یا نه منئ نه هم یا دا حال دی د پاره د فاعل پازنتکم کې چې دی کم اعلان ما او کو تاسو ته په داسې حال کې چې زه برابرم تاسو ته فقل اوایا اذنتکم ما په داسې حال کې تاسو ته خبر درکړی دی علا سوا چې زه برابرم پاغي زما دماغ برابر دی عقل مې صحیح دی خبر برابر ما تاسو ته ما بیان کو دعوت مې درل درکو یا دریم معنا چې یا حال دی د پاره د مفعول پازنتکم کې نه سمانا و ان ادري انا پوي کمزو لعله کې دې شي رست کول د دې عذاب فتنتن امتحان وی لکم استاد پارا ومتاعن او نفدا الہین تر وخت مقرر پوری قال او پیغمبر رب ای رب زما احکم فیصلو کی بالحق او په انصاف وربنا الرحمن المستعان او رب زمونږه مهربان بادشاہ دی چې امداد وخته شي داغه نه العما پس باندې تصفون چې تاسو بیانوي سوره الحج نزول کې یو سل دریم پس سوره نور نه نازل شوی دی داوه د سوره دا تخفیف اخروی یره د عذاب د آخرت ورکی او یا داول صورت اراد د شرک اعتقادي و فعلی دواړه قسمه شرک په دې صورت کې رد کړي مخکې صورت سره ربط او تعلق مخکې صورت کې اراد د شرک اعتقادي وشو نه په دې صورت کې رد د شرک فعلی کوي چې عقیده له شرک مساته خو کارم ګره د شرک دا مکوا نزدکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړو یا مخکې صورت کې انکار بیان شو بل آخرت مخکې صورت کې انکار بل آخرت ذکر شو چې د قیامت نه انکار کوي نه په دې صورت کې انکار من القرآن دې صورت کې انکار د قران کریم نه داغي ذکر کو زکه دا صورت دې صورت پسې یو ځای راوړو یا مخ کې صورت کې نفی د شرک بیان شو مخ کې صورت کې نفی د شرک بیان کو نه په دې صورت کې د هغه چا جګړه ذکر کړي چې هغه الله سره شرک کو جګړه د هغه چا ذکر کوله چې هغه د الله سره شرک او نه داغي بیان دې صورت کې کو ځکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړ یا مخ کې صورت کې سرکشی د انسان ذکر شو چې انسان سرکشره نه په دې صورت کې حقیقت د انسان ذکر کو چې دا انسان ول سرکشی کې دې مې پیدا کړ سره نه دې صورت کې د انسان حقیقت ذکر کو نو ځکه دا صورت دی صورت پس یو ځای راوړو یا مخ کی صورت کې دلیل نقلی بیان شو د ابراهیم علی السلام نه تفصیلی مخ کی صورت کې دلیل نقلی بیان شو د ابراهیم علی السلام نه نه په دې صورت کې دلیل عقلی ذکر کول ځکه دا صورت دې صورت پسې یو ځای راوړو یا مخ کې صورت کې نفع د شرک بیان شو مخ کې صورت کې نفع د شرک بیان شو نه په دې صورت کې مثال د شرک بیانو دې صورت کې مثال د شرک بیانو ځکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړو یا مخکې صورت کې په آخر کې بیان شو قال رب احکم بالحق او پیغمبر الله فیصله وکي په انصاف نو دې صورت کې هغه فیصله دا غي ذکر کړي دې صورت کې د هغه فیصله ذکر یې کاو ځکه دا صورت نه دی صورت پسې یو ځای راوړو خلاصره صورت دا صورت اول کې رد شرک اعتقادي ځکه دا صورت درې سیره اول یې سکه رد شرک اعتقادي دویم یې سکه رد شرک فعلی او دریم یې سکه ترغیب ال الجهاد دا درې سیو دا صورت اول یې سکه رد د شرک اعتقادي او دوی مې سکه رد د شرک فعلی او درې مې سکه ترغیبات ال الجهاد دې طریقې سره صورت روان دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس ای خلکو اتقوا یریګه ربکم در خپلنا ان زلزله الساعه بیا دویم شپېلې به والش او بیا دریم او بیا سلورم وی سلور شپېلې لري نو سوال پیدا کیږي چې شپېلې اول والش وا نو غرونه زلزلہ براشي بل سره بیا چې کم دینو خلق مري نو سوال دار چې دا غځې کې دا ذکر دو تزهلو کل مرزعتن اعم ارزات و تزهو کل حمل ذات حمل هذا دی کوي نه دغه وخت خو به خلک مړی دوی مش په لای خو بیا به نه سوکنو بیا د حمل غرزول څه مطلب دی او په امور رودون کې هغه بچي پرې خودل هغه څه مطلب دی مطلب دا دی چې دغه وخت کې بنئ فرض کو کچره دغه وخت کې انسان داسې وی چې په معصوم لور کې یا حمل وی نه مور هغه چې روی روی هغه بچي او په ځای پریږي هغه مور او کله حمل ونه او په ځای باندې وغورځي خو نه به دغه وخت څوک دا هیبت د قیامت هغه ته اشاره ده کنایه هغه ته ذکر کوي چې دومره سخواله د قیامت پوي کچر دغه وخت کې داسې وي نه حالت په داسې پیدا کی نور که چړم بهش پیله واله شو خو بس تر سبا درسټ ارسه خلک بټول مړ شي بیا الله وی تبوي کنه دا خلک نشه دي نه دا الله عذاب والدي ومن الناس او بعضی د خلکونه زجر په شرک باندې ور کوي ما یې جادلو زکه د شپېلې چې راځي نو مخکې به داغې نه زلزلہ راشي زلزلہ مخکې راځي ومن الناس او بعضی د خلکونه من آسوک دی جادلو چې جګړه کې فی الله په بار دی ول الله کې بغیر علم بغیر دلیل و اتبعوا تابعدار کې کل شیطان مرید د هر شیطان سرکشه واغه بس روان دي دا شیطان په ځان لازم کړی چې به دا چل کو یاد ویم دا کتب علیه یعنی الله لازم کړی دی الله لازم کړی دی په د باندې الله په لازم کړی دی یا خواهشات وته خسته کوي ويهديه او خيدتا الى عذاب السعير اغل ارض جهنم واغه سر نور سدي وداغه وسره دي نو وز دلیل عقلی انفسی الله ذکر کوي چې و انسان خپل ځان ته وګوره مخلقتين چې شکل ورکړی شوی او غیر مخلقتين او بعض لا شکل نی ورکړی شوی غیر مخلقی یعنی شکل نی ورکړی شوی لیو بین لکم د دې لپاره چې ښکارو کوم منګه تاسو ته د خپل قدرت نشانه نشانه د خپل قدرت چې داسم کول شمه او داسم کول شمه شکل ور کولم شمه کلام کې حذف دی ثم نخرجکم بیا پیدا کوم موږ تاسو طفلن معصومان ثم يربيكم بیا تربیت کوم موږ تاسو نو ورپسې ثم لتبلغوا بیا دې را پاچ ورسېږي تاسو اشدکم مضبوطی خپل تا الله تربیت کون کړي جسمانی او روحاني دواړه ومنکم بای پتاسو کې من آسوک دی او توفا چې ساون اخلي ومنکم بای پتا سو کې من اسوک دی توفا چمړ شي ومنکم بای پتا سو کې من اسوک دی وردو چې ورسی کې ال ارض العمر ا کمزور عمر تا لکه لا علم چې نه پويږي دی من بعد علم پس ته پوي نه شي پیسې باندې عاقبت داشي لام د پاره د عاقبت عاقبت انجام دی چې بیا پس پویږي نه بیا په نسخه پکېږي او په نسخه خوشحالي چې لک سیز ول اول کې نه خوشحاليږي چې لک ته نه منه کې نه خپکی مثال د چا شو د معصومانو معصوم بیا وتر الارض دلیل عقلی انفسی ذکر کو دلیل آفاقی عقلی اغه ذکر کی براو ګوروس نو فرشتي د عرش هغه خوشاله شو اهتز عرش الرحمن یعنی عرش ملائکه چې کوم نه خوشاله شو چې موږ له یو داسې هستی هغه را روانه اهتز ته نو تازه شي لازم کوم خوشاله شي کنه خیسته شي پاغه سره وانبتت او زرغون کی من کل زوج بهیج د هر قسم زرغونی تازه نه ذالک یعنی ذالک لتعلمو هیڅ شک نشته پاره کې وان الله بشک الله یباسو ژوند کوي با مناسو کا فل قبور چې په قبرونو کې دي ژوند کوي با الله سوکا چې په قبرونو کې دي ژوند کوي به ځکه چې ملري کنه مناسو کا فل قبور چې په قبرونو کې دي نه کچره ژوند دی قبر کنه بیا څه مطلب خو الله پورته کې ژوند کوي با ځکه ملري وعقل دل وسرم نشتره جګړه کوي ولا هدن او بغیر د هدایت نه بغیر دلیل وحی نه تسمانی کتاب وسرم نشته ولا کتاب منیر او د کتاب ښکارنه څه مطلب دلیل نقلی وسرم نشتره دریو دلایلو کې وسره یوم نشته نه جګړه شندرا ثانی عطفه علی گردن خپل سټوالی لیز الله د دې لپاره چې واړي خلق ان سبیل الله د دین د الله نه له در پارا په دنیا په دنیا کې خزن رسیدا ونذيقه وبسکو دتا یوم القیامت پر قیامت باندې عذاب الحریق عذاب سزاون کې ذالک دا علا حرف په شک باندې علا حرف په یو مقصد باندې حرف یو ډډه باندې کچری دتا سفیده راشي نو خړې را که فیده رانه لنو دا جماعت نه بل بل چا سره ملګری شمه هغه نه به چې کم نه سفیده وي نه کاغه سره نوی نه پکې نه سي بل سره منافقت د حالت کې چې کم نه دی عبادت د الله کوي علا حرف حالت د منافقت ولی قران دې جو ذکر کوي فین اصحابه کچره ورسی کې د تا خیر او زه خوشحالي اطمینان نبی د آرامو پاغه سره یره خونه ډیر خ دیندنو ډیره خې طریقې ریخه اډه خمزيري پکې نه بیا خوشاله چې ته د آرام ورځ مونږ نه موندله یاره دا جګړ مار خلک د دین مونږ ځان جدا کوو داس خلکو سره کیو چې په آرام وسره ناس نه بیا داس واپس الله وی سچل له کو خسرت دنیا تاوانه شو دنیا او الاخره او اخرت او په دین دنیا ته به برباد شي په اخرت او په دنیا باندې ته به برباد شي ذالک دا هو الخسران المبین تاوان اخکارا ولې گمراه دی ډېر به لار دی یدعو را بلی دی لمن خامخا سو کو ضرره چې نقصان داغو اقربو زیات نږدې دی من نفعه د فائدې د دنه مثال پیدا کی او پایت باندې دوا اشکال راځي یو اشکال د معنی راځي او دویم چې کم نه هغه د لفظ راځي د معنی اشکال هغه دا دی چې دې ځوی یدعو لمن ذره اقربو من نفعه دیرا بلی هغه څوک چې نقصان داغه ډیر نږدې دی د فائدې داغه نه نو خدا سم سوچته دا الله نه ما سیوا چې فائدې د نقصان نه نږدې او فائدہ ورکي دا سم سوچته یو دا دویم اشکال هغه دا دی چې دې ځکه لام تاکید په اول کې راځي او دلته په مینس کې راغلی یدعو لمن د دې ځکه لام لمن کې راغله دی او دا خو لام تاکید دی په کار خو مخ کیو ده نیو اشکال دا دی د دواړو جواب دې ځکه یو دا دی چې دا یدعو لمن ذره اقرب من نفعه معبود باطل فائدې خو نشته نشته معنی دا ده د معبود باطل دا الله نه ما سوا ارسوک چې دی فائدې خو نشته نشته خو نقصان یې ډیر زیات دی نقصان ډیر لوی دی فائدې خو د سر نه نشته فائدې پکې کم ځای کړه خو نقصان ډیر لوی دی او هغه دار چې تی را بلی دا الله نه ما سوا چغه ورته وای نو نقصان دار چې جهنم بځي بیا دا هغه مانوي چې کم نن هغه جواب شي فائدې خو نشته نشته خو تاوان ډیر لوی دی وز دې دې کې لام تاکید یدعو لمن لام تاکید جمله اول کې راځي دلته اخر کې راغله دی نو یو ماندارا چې دا یدعو په معنا دا دی یقول وری یقول قولا فی القیامت وای بدی وینا په قیامت کې وای بدی دا وینا په قیامت کې او د دې زره دا ځان لمن زره دا ځان کلام دی دا لمن زره دا ځان له کلام دی او خبره چې کم دنو هغه دا چې کون نه ندعو موږ به دنیا کې را بلو معنا لمن زره اقرب من نفعه كنا ندعو لمن زره نقصان خامها نقصان اغزیاتو من نفعه د فیدې داغنه نقصان ډیر لوی وو یا دویم دا دی دویم دا لام تاکید دا په دې من باندې نه داخل شوی دا په اصل کې کلام دی یدعو من یدعو من دا لام په دې من باندې نه دی یدعو من او دا لام دی ذره سره دی نه معنا یدعو من را بلی دی هغه څوک لزر په دې وجه باندې او چې دریم جواب شي نه دا یدعو اول چې کم دی دا لومبنه دار دی یو بل یدو لپاره تاکید دی دار دی لپاره تاکید دی نو معنا لمن ذره اقرب من نفعه خامخا نقصان د داغه چا لمن زره هغه څوک چې را بلیه نو نقصان دا غو ډیر نږدې دی د فائدې دا غنه او کنا ندعو دا ځان لدی بیا چې موږ هغه معبودان را مدد چې باغی ته وی نو چې ته فائدې خو موږ نه موندلې خو بس نقصان نقصان نو تش نقصان یو د دغه یدو د یدو لپاره دا تاکید دی من کان یظن هغه څوک چې ګمان کوي الله ينصره الله اول توجیه الله ينصره الله چې امداد بونه کې الله دې پیغمبر سره په دنیا په دنیا کې ول اخرت په اخرت کې د مشرک دا ګمان دی چې الله د خپل پیغمبر سره امداد نه کوي نه الله سوی فلیم ددا او در کی به سبب نه یو رسیل سمای بر طرف تا ثم لیقطع بیا د پری کی ثم لیقطع بیا د کټ کی امداد کړه دل اسرسی نه دیر د امداد کټ کی او الله وی زب خپل پیغمبر سره امداد کوم ا دې روګي کوشش کټ کولیش فالین زرو د ګوري حال یذهبن چې آیلر کول شي کېدو چل د ما سو یغي چې دې په غوسه کیږي یا بل معنا من کان یظنو اسوک چې ګمان کوي الله ينصره الله چې امداد نکي الله دې مشرک سره فی دنیا په دنیا کې ول اخره په آخرت کې نزکه زو غیر الله را مدد کوما ما سره الله امداد نه کوي نزکه زو غیر الله را مدد کوم نو فل یم ددا او درې کې به ساو ونه یو رسې ال السماء بر طرف ته ثم ليقطع نو بیا رزان پانسی کی بیا رزان پانسی کی نو چې دی پانسی کول دله بس فائدہ ورکی زبه سره د شرک چې د ما سره شرک امداد به وکم الله وینا فلینظر او د ګوري حال یذهبنا چې آی لر کول شي کې دوه چل دو ما هغه سو یغی چې دی په غوسه کیږي پاغي باندې نورم توجیهات ګڼدي خو موږ بس مختصر دوه وکړه وکذالک دارنګي انزلناه علی ګمنګ دا قران چې دوه خدایان مني یو یو اهرمن بل یزدان یزدان خالق د خیر اهرمن خالق د شر